بسم الله الرحمن الرحيم والنجاسة إذا أصابت المرأة أو الصيف اكتفيا بمسحهما لأنه لا تتداخل من النجاسة وما على ظاهره يزول بالمسح د نجسات د پلیتۍ د تطهیر طریقې بیان ده کنه منزل اخو معلومه طریقه ده په یبه باندې یا په نره میعات باندې منزل د چمړې یا د پلاستیک شي نه کنه دغه په دل سره په کېږي په مسله سره چې په مزکه باندې وسیله وي او معنی چې په جمعه پیروي کنه هغه په فرق سره په کېږي وی سیله وي کنه پلیتی نه لري کا لانه لا تداخل من نجاحت ځکه چې پلیتی دې ته نه نه ورنه وځي مسام نه لري کنه په دې پوس سطح باندې پلیتی پرتا دو وما على ظاهره وابلتی چې په د ظاهر مخ پرتا دو یزول بن مسح دا په مسح سره په پیجول سره په کیږي کنه کته کپڑا ما په رخلا کنه په کپڑا باندې وچ کنه کپڑا په لګوا یا کربس په ولګوا کنه په باندې وچ کوه پلیتی نه لري کا چې پلیتی اثر ختم شي بس پوک شول و ان اصابت الارض نجاست مزکه ته پلیتی ورسله یا مزکه په کوله طریقه بیانوي په باندې جام تیان دې وکړلې مردوړې بچا پتا لیکړې فجفت به وچ شول به شمس په میرو سره یا په کنه دا دوا امامون فرمایي مظفر شي مجنا نه راو کړي مش پمنده لانه لم يجد المزيد ځکه چې مزيد نه موجود سوا نه دی بو پتا لیکړي دي نه دی کنه هغه پلتی ګراولې دو خالي په مزکه باندې وچه شو لکنه دا زي مردور پوتې ده ولهذا لا يجوز تيمم بها ويدي وجنا چې پلتی کنه په موجوده دو تی بیره نه پرو کړي په دې مزکه باندې خو په تکبیر ته نور لو کې کنه خو پوک شو الول شي کنه خړلې جیل دي نه ذکر د سبب د مراد ونا مسبب د زکات سبب د ذکر طهارت ته پره احلت ته پره د دې کوم مراد ونا کنه مسبب ده طهارت ارض یوب صاحب په کوله د مزکه یې وچوله ده ما چې وچه شو د پوک دو په ان ملاجد تیممو تبي نه پرو کړی لأن طهارت سید سبتا شرطن بنصر کتاب ځکه چې په کوله د مزکه ته بنو ده پره په کوله د مزکې ته بنه د پرا ثابت تا شرط په لسته کتاب سره په عبارت نه سره کنه ا کتاب لا په عبارت نه سره کنه د مزکې په کوله ته بنه د پر شرط نه فتیمم سعیدا طیبا ته بنه پر ویکن فتیمم سعیدا طیبا تو سه کس کی تم زکه پوکتا چم زکه د پوک وی ته کس کیستا نه دا دی کنه بالکل عبارت لسته د تبلو د پرا چې د مزکه به کنه پوکه وي او له مزه د پرا د مزکه پوکوله دا چې ته کنه قرآن پاک شی عبارت نس نه رولا چې عام ځکه د پوکه وي چې مس مونږ کې عبارت نس نه رولا فلا تتعدى بما ثبت بالحديث نه نه دا کېږي کنه دغه تبین بما په اګم د کفرا چې کې پوکوله ثبتي په حدیث سره فلا تتعدى نه دا کېږي پیغه سره چې هغه په کوله ثابت په حدیث سره دا د کچ د مزکه بل پلتی پرتا و او وچ شولا مش پوکا او بل دا حدیث و چې پوکا دو کنه زکات و بیب سوها اې د حدیث پر سره د مزکه پوکا دو کنه خبره واحد ده زونی ده او د مزکه په کوله د تبنو د پر کنه ا قطعي په کوله په چار ده کنه چې قطع دلیل وی چا موجود وی چې دا کنه پوکا دو ځکه چا دې کنه عبارت روغلا داسه فتیمه مسعید طیبه نته بن چې کوم په کوله غوړي کنه ا په کوله په دام ځکه شنشته چې دا پلتی په پرتاوا بیا وچه شو لا کنه او مش پوکا او بل کنه دا هغه په کولندا چې کیم کنه ته بنو دې پر کیم قران پاک کې غوړي کنه فتیمه مسعید طیبه ا په کوله نه ده دا وامي شپوکه بيري چې دا مزکه پوکه دو کنه خو دا مره کلاک دلیل نشته سره لکه چې کنه کیپ کیپ کلاک دلیل غوړي کنه اته بنو دې پورا لأن طهارة سيد ثبتا شرطا فقولا د مزکه ثبت تا شرط په نص کتاب سره فتيمم سعيد طيبا د قرآن پاک کتاب نه قرآن پاک په د قرآن پاک نص یې کړ چې د مزکه کنه بل مين ولا پر وکړي کنه المزه په کوله خو اخو کنه عبارت الله سو ورته خو دلالت الله غوښتاو کنه وسيابك فتوهره پر په خو جمعه وشلې وې زوی خو نه وشلې کنه جمعه وشلې چې جمعه پر پوکې کنه هغه جمعه په کلی مردار منی مکه چې د خیرات تا پوکي و درنګ دغه زوی دا پوکي دغه مردار ملي ما کړل کنه خپل خو دا څه ټکندر وغلا پر پاک شي کنه چې هغه د مزکه په کولا کنه شاد بل المزده پورا المزده پر چې کیم په کولا کنه ثابت شو دا په دلالت نصر ده اپ عبارت نصر نه ده کنه نه دا وی کنه حدیث چې کیم رولو کنه زکات ول یبسها په کولا د مزکه کنه آی وچولا ده کنه دا وچولا کافی ده دا په کولا کافی ده کنه مزده پورا هغه دلالت نصر تلو اگر کا دلالت نصر کته یی ده کنه هغه په عبارت نصر نه کنه هغه کم وي کم زیره غوندې وي د دې مزکه په کولا د تبره د پره ان اخلاق په کولا په چارده چې په باندې اخلاق دلی موجود وي کنه ودا به دمر اخلاق دلی نه ده کنه ویل مزه پر دمر اخلاق د تورات نشته وقدر درهم وما دونه من نجس المغلظ كالدم والبول والخمر وهر الدجاج وبول حمار جازت صلات ما هو ان زاد لم تجز دا سبا سي طريقه وشل كنا د تطهير انواع د تطهير اقسام وشل قسمنا نيرا دير دي و ا ل م ل ك ر ب د مشهور قسم ب ن اكتفاء وكلا ايه سو تقسيم كو د پلتي چې پلتي په دوا قسم د يو مغرضه بلی يو مخفا بلی کنه بیا پاشه کنه ماف مقدار با بیان کو چې پدې کنه ا سخت پرتي نه کنه چې پرپي نه کام وي یا رپي مقدار وي سخت پرتي به سرنګي وي قدم لکه وینه کسا والبول وړې متیان زه د انسان یا د حیوانات چې غیر شي نشي خورله ا دې بوله د انسان بوله مراد دی او یا د هغه ځناورې چې غیر شي نشي خورله د سپي د لوونه پرنګونه والخمر شرب کسا وخر الدجاج و د چرګې ګندګي کسا و بول حمار و د خکنه خره ولا بوله جادت صلات ماهو چې پر پی مقدار وي یا پر پی نه کم وي د سره مين صحیح ده جادت صلات مو مين سره صحیح ده اجازه یجوز او جواز هم منع همیشه ده پر نه راو منع مکه څه چې راو دو کنه کله منع کله صحیح وي کله منع راو وي صحیح ده مين د سره اگر کا مکروه ده حدیث صحیح ده زما به د فریغه شي کنه دا څه شي ویلا ته چې تو ختم مردوړې و ته میز سره کو کنه جمعې دې پوکې نه وې میز سره صحیح ده و ان زاده او کپری پینا زیتای و او دا مغلظه پرتی و وینه وې وړې باولې وې شروع وی بلم ته جز بل مين نه صحیح کیږي سره اگر کا په ویره وکیا بل مين صحیح کیږي کنه بیا بیا ګرځویل میز مری ماشاءالله چې کنه ام مغلظه پرتی نه ریپی مقدار دغه معاف دو کنه دا معاف تو دا موضوع پر منع نه دو میز سره کړل شي اگر که وینه یو کنه یې باشتا او وینه یا کنه وخت سره سره کنه او تو بیا کزل میز سره کول دا میز سیدا خو مکروه به وی مکروه تحریمی چې ریپی مقداری به مکروه تحریمی دا چې پرې پې نه کموي به کنه کراهت تر کمیږي په داسې بانداز باندې وقال ظفر رحم الله وشبي چې کلینو جاته وکثیرو سواونه امام ظفر سره مې کچ کلینو لشکی پلیتی و ډیره کل پلیتی دا یو برابر ده قلیل نجاحت و کثیرا سوا لر پلیتی و ډیره پلیتی یو برابر ده یعنی په منع شه لکه څنګه چې ډیره پلیتی مين منې کوي درنګ لشکی پلیتیال مين منې کوي مين نه صحیح کیږي وسره دې څنګه معاف معاف مکنه مقدار نشته ده نه ده معاف لأن الناس المجيب لتطهير لم يفصل لأن الناس المجيب لتطهير لم يفصل هغه نس نس اطلاق بيات بنا کړي په حدیث بنا کړي کنه ما سیکل کلام لاجله هغه نس چې کنه تطهير واجبوي المزد پرا د جمعې یا د بدن یا د مکان هغه نس چې مجيب لتطهير به لم يفصل هغه فرق د لټو د ډېر نه دا کړه فصل یې د لټو د ډېر نه کړه کوم آیات یې روغله ده چې هغه کنه آیات نه د موضوع د پر د جمعې یا د سیرات په کوله کنه شرط معلومیږي او په کوله واجبوي ا بالکل مطلق تا پاشه کنه دغه تفصیل نشته کنه چې ډیره منې کوي او نشي پلتي ا مفتو نه منې کوي وسیابه کا فتوا هره جمعې خپل کنه پوکې کچره عن الاقذار عن النجاسات پلتینا جمعې پوکې د پلتینا کنه ا د ن ا بچاو ځکه نه ممکن که نه د هغه څنګه زاري وړې باولې کو که نه ا باولې کله کله کله تېر دې راغلي وي که نه مځکه ته کې مځکه غوندې سخته وي داسې پستې شګې یا خورې نه وي په سخته مځکه باندې کې که نه خامخا یو نیم سوس که نه ویړ وسوس که نه یا کپړې ته پردګو ته یا که نه ختې متې ته درو وځېږي یا لوسې پښې ته که نه درو وځېږي نیم سوس که او که نه را نه وي نه وي که نه په ویډیو شو چې په کنه خړې به ولې باندې کښې نه کنه به د مچولې لشکر په سیر وتل وی کنه اذو سیرو شي کنه فورن کنه بیا هغه په لوس په پړم وی کنه یو علی ودواونی په صلاح مچول پکښې دي او په دې مان شکنه د خپل لاته په شوا چوي کنه شیا په شوا یې کنه به درچګي به ته کنه کپڑے باندې کښې نه اپشي کا کړی کنه پوس چګېړه او کښنا چګېړه او کښنا کنه ولا د مچونې پښې کا کړی وی کنه به دا څنګه کړه په کوله دا پردګی نه وینم مینځه کنه دا غل شي خو دو نه دې کنه بچاو ممکن نه ده کنه دا غمیر معاف بل ایس کنه لشي تا لشي اطلاق بچا باندې وکي چې سمره کنه لشي هغه تلشي ویل شي دا اسم مقدار بیان ده کنه ا دې معاف مقدار بیان ده وقدر رب بقدر درهمه مشکل کاج کړو هغه ډېر مقدار پانداز دی په یبونه خیر په مقدار یې بدل لړ دوه حالان کې دا کنه زوی کا کار شو دا شایعت نشي جان نو پرس کړی بلکې زوی په مستحب دی سنت نو کنه مفتوح او دا انداز دا زوی کنه قدر درهم دا ای ویری پی انداز دا زوی دا کنه ای دې مې کوم دار وخصلا چې ویری پی انداز کنه پلیتی هغه معاف وي کنه که کپڑے ته ضروري کا بدن ته هغه معاف ته احزنا مزه په طریقه دې وخصلا سره د زوی د سنجینا درناوی د کلی پیچ سمره درادو کدم را کنه پلن وره چې سمره پی پلن ادو کنه دا قدر درهم رکان چې پلتی مافتو او په درهم کنه دا یې د معیار ده دا مره که چې دا مره انداز باندې زوی نیولی وي لکه سمره چې زوی ریپی نسی دمره تپړوله پلن وله وي کنه که چې دمره درناوی دواړه روایتونه راغلي دي ا دې نه بعد روایت کېږي انداز درهم د حیثیت یې کاچ نه یکا چې ولکنه حیثیت ارو غلا دا چې دمر زوی نیولې وی لکه سمره چې ریپی زوی نسی دمر په لوله وی ا درهم ولکنه مقدار سمره دا او سمره په لدو سمره زوی نسی وهو قدر عرض الكف دا انداز د پلولي د ورغوي دا عرض من پلول انداز د پلولي د ورغوي دا سمره چې د ورغمه ورغمه پلان دا کنه او د مرکم د ریپی د مردو شرعي ریپی سترولې د مردا دا ورهوا چې په خپل طبيعت کې پرېږ دی نه دا څه ټیل نه سي او نه دا څه کنه رټ بلنګوي په خپل طبيعت کې پرېږ دی و دې ګټه یې بور وچوا سمرا دا دې په کیم شي تم کېږي کنه دا دې کنه ا کفتا ورغوا ده دې باندې لوندې د ګوتې چې کوم لوندې باندې نه دی کنه دې ګې لوندې نه وسه کنه به دا ریپی مقدار تو سره پلیتی دو کنه بل میدو سره صحیح کیږي وزن یې سمره ده وو درهم الکبیر المسقال وو درهم الکبیر المسقال دا غری پیدو الکبیر المسقال چې د غټ وزن ولادو یعنی په وزنه مختلفي وهو ما يبلغ وزن مسقال چې وزن مسقال ته رسیدي دا اول مسقال معنا وزن وو وو درهم الکبیر المسقال دا ری پیدو کچې لوی د غټ مسکال ولدو وزن کنه غټ ته حواله ری پینو شای چا وزن کنه یو مسکال ته رسیږي دا د کنه عربي پیمانه دو کنه امی څنګه نن سبو چې کی می کنه باټ تا و کی می کنه شای نه دی سلورنی می ماشه دا مسکال کیږي سلورنی می ماشه دا د زګرو څنګه کنه وړه وړه بټینه دی کنه رنگولا رنگولا رنگولا چې ټول خط په کاکار کو کنه او دوه هغه سلوانی به مرشه کنه المین به سره صحیح ده ځکه چې په مقدار دو کنه دوی دې ډیر نیولا وی او په اول روایت باندې صحیح کیږي ځکه چې کنه ری په نه کنه یو ته وشل کنه مساحت یې زیات په اول مقدار باندې په اول روایت باندې وکیل فی توفیق او چا په توفیق شکل دي دوه روایت کنه تطبیق سره کړه بينما دوه روایتين په ميول شي چې ان الولا في الرقيقه د اول روایت ملحوظ ده پر تون ده شي چې تون ده وی به مسحت مراد ده وسیان ته فل کسی په دویمه کنه په ټینګه شي چې کسی په وی جمع ده وی ټینګه وی کنه بیا ادي کای به وزن متبار ده و دا کنه متبر ولا د مسحت کنه چې اول در لګیږي کنه اول په لپی جمعه ته ضرورت ده کنه سم را زوی ونی ولو ورته خو بیا کنه یو اس کو دا تیرېږي تیرېږي کنه زوی به ډېر نه ویلې کنه حواله یې کنه انداز کم نه ولو روپی وای روپی نه کم کنه ورته به ډېر خپل زوی ډېر ونی ولو دا غاری په مقدار دا ډېر به نه بلې کنه دا ډېر ولا اوس یې په سر ولا دا اوس یې بیا ولیدو دوی خبره تیر شوله دا تیر شوله چې کنه ماف مقدار په مغلظه شي قدر درهم ده او دلیل یا تیر شو کنه چې دا لړدو د لړ نه کنه تحروز مو کنه بچاو ام ممکن نه ده او دغه د پر نظیر اشته کنه چې زوی د سنجه ده کنه هغه د مقدار مقدار وخصله ایسه تعریف کو چې کنه مغلظه پلیتی چاته ویل شي دا غوینه و دا باور دای مثله مغلظه وی کنه وای چې وانما كانت مغلظه فلتی دې ته ویل شي چې پاشه کنه آثار او روایت پاشه متعارض نه وی رغلی پاشه نصوص متعارض نه وی رغلی دوته مقطوع به نه متيقن به نه مراد چې پابو دې کنه یقین رکشه شو یو آ کنه دلیل کنه کتیب نه جسات ته پره دا مراد چې پاشه کنه آیا الوسوس متعارض نه وي بالکل د ټوک یو نسر غلا وي چې نر منی بیل چې دا شی مردور ده اکه آیات و او که حدیث و ځونی حدیث وی کنه خبره واحد نه وی کنه د یو شی مردور ولا په بیان شو چې دا شی مردور ده و د سره مقابل بل روایت نه درو غلا به دا دلیل مقطوع به شو کنه مقتول می دا منه چې دا کنه یقین په شوا دا و دا دلیل یقیني ده ځکه چې خبر وحید د زونی ده دا مرا چې د سره کله بل معارض مقابل نشته چې اګنه په کولر مالي مشي هغه وی کړي چې دا شی پوکته مردود نه ده مغلظه پرې ته تر شي چې پاش نصوص متعارض نه وي د ټوک الفاظ باندې کنه اګه مردوره ثابت شوی چې دا مردور ده او بل کنه مقابل آیات یا حدیث دوی رغلا چې نه په کولر ثابت دی به دا مغلظه بل شي ا و ي ن ك ن م د و ر ا ك ن ا دا بالكل بكره فاكسر زبيتا روایت کړي نکر کړي دا د امام حنیفه صاحب نه دا مقدار معاف چې رومي مقدار سه معاف کنه لأن تقدير فيها بالكثير الفاحشة ذكا چه أصلا انداز پا پلتی مخففة شه اشو ده پا كثير فاحش ده لكا چه جوتا ديرا نوي چه ديرا جوتا نوي كنا بعض مفتو ده أصلي روايات ده و دا روبا کنه سلر ما حصہ په اکثر موقع سره سلر ما کنه د کول په ځای باندې درېږي کنه دا ملحقه وي د کنه د کول سره ورو به ملحق بالکل سره ما ملحقه وي د کول سره په ډېر دې شي په بعد احکام په دغه احکام شي نمیرو کې چې روبا مقدار ته ورسېږي به دا ډېر ازیو تشولا به دا نه معاف نه دو روبا ملحقه د کول سره په ځنه احکام شي اثر ما سره سلر ما حصہ پردو دا وکړه چې کټوله دې وکړه او رات چې سره مې حساب بربان شي مين نو سر صحیح کړي دا څه چې ټول بربان ده سره مې حساب کړي په حرام شي کنه سار وکنه کالی کې اعلان دې کې کنه په حرام شي صدر مې نو وډل کې چې ټول یې کال کې نه دا دې کامیډ وي چې سره مې حساب جمع ورګور شي بدا کثیره فخیشته بدا ډیر ځو تر شو لکنه مګر شو لکه چې ټول ده وعنه و امام سبن یوری و دغه چې ربع ادنى صوبن تجود فی صلاته ربع ادنى صوبن صدر ما ساده کنه کام نه کام ایګه جمعې چې پښل مینځ راو کېږي صدر ما ساده کام نه کام جمعې چې پښل مینځ راو کېږي عالمي چې راو کېږي هغه یا پر دیګ دا یا لانګ دا کنه عورت په دې باندې پټېږي اندرینا کلمې دې لکه لانګ کسا یا پر دیګ کسا کنه سلور ما سا دي طول جمعانا سلور ما سا دي كنا ولي جمعانا سلور ما سا دي ايغا جمعي چه كيمي جمعي تا دا پلتي رس دي ايغا زوي چه دي كيم زوي تا پلتي رس ولي دو په جمعه کې کنه دی کې هر ځای کې خپل په نوم ده لکه دا حتی انده یې کنه نوم ده غوړه ده دې ته غوړه وته ویل شي دې ته جیب وته ویل شي دې ته جیب ته یې کنه دا ګریول دا ګریول ده دا لا سړي دي او دا غا پیسه ده دا د وړې هغه حیوانات وړې بولې چې غشې خورې شي مې کنه مخه وبله وانما كان مخففا عند ابي حنيفه وبسبب ولا لمكان اختلاف في نجاسته د واجب د وجود د اختلاف نه د پر ضروري شي او له تعارض النسين یا د وجه د مقابله او د تعارض د دوی نسین نه على اختلاف الاصلين بنا پر اختلاف دوی اصلي بونه د امام صاحب او د صاحبین د پرتیک الکه پرتیک او د سخت پرتیک نه په جواتین شي ا دغه په اصل شي اختلاف ته امام صاحب یو اصل مقرر کړی دا چې په دې باندې مين باندې وي چې دا کنه پرتی مغلل دو که محمد او صاحبین بل اصل مقرر کړی دا امام صاحب څنګه اصل دا ده کنه چې پلتی کنه مخفف پلتی به هغه ته ویل شي چې پاش اختلاف ته مذهبي روغلوي اختلاف دې مذهبي کنه اختلاف ته ایما پښ روغلوي څوک چې دا پوکا دو څوک چې مردوړه دو څوک چې پوکا دو څوک چې مردوړه دو کنه بدا مخفف پلتی زبیره او کچېرې کړه پاش اختلاف نو د ائمه د امامونو پاش اختلاف نور غلا ټول یې مردوړه بلی بدا مغلظه پلیتی دو امام صاحب څنګه اصل دغه ده کنه او يرون وی کنه چې مغلظه به چې پاش کړه تعارض د نسین نه وی لکه پوس می چې کنه کتاب وکړه چې پاش تعارض د نسین نه وی یو نسر غلا وی انا کنه مردوړه یا په کولر ملي میری او مخمو ته چې پاش تعارض د نسین نه وی ا د مقول حیوانات په بول شي تعرض د نسي ناشته دوه نسي نه دي په شي دوه متعرض دي یو حدیث نه مری میډی کچ دا مردوړي دي استندفع عن البول فان عامه طلب الكبر منه مهرته چې الافرام استغراق ته پر ټوله بول ته ورغله ده به ټوله بول شي د حیوانات بول رغله ا دې کنه پرځي پرس کړو کنه دا به مردوړي وي ا دې حدیث نه مردوړوله ثابتېږي مغلظ اندو بدا مخفف پلتی دو و امام صاحب یې کچ زکه مخفف دو چې پدا شکنه اختلاف ته امامونه ده امام محمد صاحب پوکه بیلی بالکل اما کول حیوانات به ولې کړه په مسله دې کیش درو چې دا بالکل پوکه دي مزدوري نه دي میږي کړه مزدوري بیلی دا پوکه بیلی کړه نه اختلاف ته کړه امامونه ده په شی دی وجنه دا مخفف شوه دا وی چې په دواره اصله باندې کنه دا مخفر وځي بیا امام مخلفا سه به سپنه باندې لمکان اختلاف فی نجاسته د وجه اختلاف نه د مردوړي شي کې چې په دې کې چې مردوړي څه کې نه مردوړي یا د وجه تعارض د نسین نه چې په دې کې دوه نسین متعارضین وي دي کنه و اګه نه بیا کنه تخفیف پیدا کیږي على اختلاف الاصلين بنا په اختلاف دوه اصلې باندې دو اصل دي ا تخفيف وکړه جوتو کې پر چې دا الکه دو کا مغلره دو کنه او امام سب یو اصل صاحبین اصل دو کنه بل اصل ده دو ته دواړه اصل په موجود دي کنه چاته قضا کو چې دا مخفف پلتی دو واذا اصاب صوب من روس ومن احصاء البقر اكثر من قدر درهمه لم تجد صلاه في النبي حنيفه رحمه الله دا منی مقدار تا کنه ورسره ځکه چې دا مغلظه پلیت دو کلب دی کنه او که اقصاو البکر دی دا مغلظه پلیت دو چې په قدر درهم نه زیتاوی به دا منی مقدار شولا لأن النسل وارد في نجاحته ځکه چې هغه نس چې رغلا ده دې په مدلولي شي اله دې په مدلول چې کوم نس رغلا ده وهو ما رویه ان نفس مرما بالروسته وقال هذا رجس او رجس لم يعارض غيره لا خبر دا انا ان دي برا نبي سم جوا مقابل دي وري بولت زرات بشو عبد الله بن مسعود صاحب بسرا وي ته ولکه چې موته درې کونی روغړه ایک نه دوی تیږي میندله او یو کنه لدو میندلو کنه الد یا ورکلو بنبه سم کنه لد وتریلو او په دې سره تعالی ثابتېږي که نه امام صاحب نس دغه دا چې تا تعرض دې نه صحیح نه وي ایو شي په مدرول شي تعرض دې نه صحیح نه وي بیا که نه بیا دا مقطوع به دا بیا دا که نه په دې باندې هغه شی معالج ثابتېږي وتخفيف بتعارض وتخفيف ثابتېږي په تعرض سره مقابله سره که نه لکه پوس کنه د مکول حیوانات په بولی شه و صاحبین وی کنه چې لت کسا یا احسان بکر کسا چې پری پینه ډیر ضرورت دی دا علمي نه ملک چې څه په روبه مقدار ته نیو رسولې ځکه چې دا مخفه پلیتی دو وقال يرون چې یجزیه کا فکر دی حتی یې په چې څه پر شا ډیر نه وی شا دې هغه ځکه چې روبه مقدار ته ورسېږي ځکه چې دې سره مربوطه کنه دا مخفه پلیتی دو دې په نه بو دې کنه معیار او اصل تحقیق د برداشت چې پاشه کنه اختلاف تعلیمونه وی اختلاف تعلیمه وی لان الاجتهاد فی مساغن ځکه چې اجتهاد دې پر پدې شي گنجائش تا اجتهاد دې پر پدې شي کنه گنجائش تا کنه امام مالک صاحب لد پوک به لیکنه د خره یا د کنه وس په کنه لد چې دا پوک تی مردوړ نه دی کنه نه پدې شي لوی لوی عالمونه کنه اختلاف کړه نه دا الکه پل کیدو دا کیسه چې مرکه ته شو او به هدا یې په تحقیق اندهما او پتا کنه اختلاف د ایمات سره او په کنه د اجتهاد په وجه سره تخفیف پیدا کیږي کنه په شی دی په نه باندې نه په دې شی دې څنګه دې کنه ا تخفیف ولا اصل موجود ده او د امام صاحب ولا کنه ته کنه تقلید ولا اصل پښ موجود ده ځکه د اختلاف پیدا شو بل دا چې ور ان فيه ضرورت په دې لده شی په اختلاف کې مجبوری یادو په دې ضرورت ده په دې تنګ یادو ا دې کنه کنه تحروز دې نه کنه بچاو ممکن انده بس سخت تکلیف ده دا مشترک علت ده دواړه دې پوره حضرت واجب نه کنه بیا امام صاحب وی کچ شای کنه مخفو وګرځي دی وی کچ دا مخفو دا, دا مشترک نه لید هغه بل کنه اختلافي و لیر پډا کې دي وهي مؤثره في التخفيف و دا ضرورت مؤثر ده په تخفيف شي کنه هغه پرتی الکوي سور پور دي کچ بیا وړې بولې ده کنه خره ابه ویلې مغرضه وبله لکه څنګه چې خرلت کو پلیر شي وړې بولې په دیره ډېرې کو واه بشتره په مغلر شي وبله و چې به خلاف بول حمار لأن الأرض تنشفه اخو مزکه وي چې جذب کوي مزکه سي وچه شي کنه پکه شي تنګي نشته پښه کنه خلق نه ولا غرات کله ميدو کنه لده ودا کنه اخصاو البکر دا مغلظه بلی او دا قبل علت نه پښه بلی چې تي متنګي د ضرورت دانشته پښه كل أزرته في النعال ضرورت خو شته خو دغه لبدینه او د سی په وکړه دا په دغه لیا شي پروت وي او تنګي خو کنه په سپلای شي دو سپلای په لګیږي کنه خاطر خو نه په لګیږي و ا دې کمیش کنه سپلای سره مې دا شګړه کړی وکنه چې سپلای دې کنه بدل شي بیا په مزکه باندې وسیلا وکنه میزه یې ما په مزکه باندې کنه هغه تخفیف وکنه وقد اثرت في تخفیف مرتن چې کوم ته مشکات او ضرورت وشي چې مجبوری ده پشه انا بس ولا شو ده کنه ایګ علاج می سره شته چې په مزکه سره واه ما یې میزه دا خدای چې چاټ پټ ولا ګره چاټ پټ یاله کوا دغه دا پشه وکړه چې مکنه ډیره ما خو به نه کنه چې دا له کنه کله دې حمله چې دروازه شي کنه دا مافتو دا بل له کوله له پښر ورته ولا فرق بين ما كل لحم وغير ما كل لحم او نو سفر ک په میون د اخر خیبرات چې غیر شي خوړې شي آ کا کنه سی پې دي کنه او کا وشي دي او یا کنه غیر مقول هم لکه د خره ولا ادوار یو نه مر کې ساده کنه چې امام صاحب دا مغلظه بلی وظفر رحمه الله فرق بینهما امام ظفر په دې شکل فرق کړل فوافق ابو حنیفه غیر مقول هم امام حنیفه سره ملاو ده په غیر مکول هم شي چې کوم حیوانات یې غش نشي خوړلی لکه خرینه کنه کچرې کسا هغه بولې غټې بولې مغلظه پرتی دو ووافقما فی المکول او په مکول حیوانات شي صاحبې سره ملاو ده کنه غوشیه کسا او سی په بدر کسا کنه دا وی چې لکه پر کسا صاحبې سره ملاو ده وعن محمد رحمه الله انه لما دخل الريه ورأى البلواه افتا ان الكثير الفاحش لا يمنه ايضا په دې باره کې امام محمد صاحب ډېر سخت وکړ خو یې په یې بینه مسوا په شي په کولا بلوا نه کنه امام خلیفه امام محمد صاحب چې په کې بیل کنه په یې به به میزه چې کوي نه نه ټول به لیکنه بس تاسو یې درکه صدا دا به لیکنه او چې یو میزه به په یې به میزه کنه په بل شي میزه لانه شي کنه په دې باره کې چې سخت ونده و هو دې کله هارون رشید ایران ته تلو په دورا باندې د بغداد نه رای شار د پیران شستر شار د رای ا دې کته چې نسبت کې د رای بشیندای ته به راضی مخالف القياس افخر الدين رضي ا دې کلی وکنه رای منه راضی منه د رای کنه رای شار ولا بدايه په دوران سره وستله و ولې خدا څنګه تزمات نیوی د بشونه کا چې هر ډیره دی په خپل خلیار دی په خلو ډیره دی کنه او بل دی ولا وی کنه سپی ولا چې کله رئیس ته رغلو ستر شار ده او په دا به زویر شي کنه دا یې بابا یې د کرنه چې کیمه یې برسي دا په شبه یې او دا کنه زنور دا کچره کنه او دا خرینه او دا غوی په دې لارې باندې سی پاپ شي کو کنه دا کیچړي چې ولیدو کنه بیا دې که طبیعت ټیک شو کنه ول خدا سو چې په دفتر نه خو چې تر وتلالو وکنه پرې به په په خطه وسه سپاسه وکنه نر حال کتاب لکه شچې کنه هر شي مردور دي هر شي مردور دي کنه او چې کله کوم دا پلتنی ولید نه ور ال بلوا او دا اما غیر سری ولید به افتل به پتوای ورکړه چې ان الکثیر فاحش لا یمنع ایذنم ولا ډیر ځیتا چې نه ملي کو دا رنګ کنه ربما مقدار ته چې ورسې چې هغه نه ملي کوي کنه ونه خلاص است کنه دا به چې څه کار وخت مینځي وقاص علیه تیر بخارا